قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل شوې په نننۍ رادیویي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ روژه د برکت او ثوابونو میاشت خبرونه هم وړاندې کیږي هله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ لومړی ستاسو پام د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیتونو تلاوت بیا می چشلی وای د خوان ل شریعت غږ راډیو اوري له عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما څخه روایت دی هغه وایي چې موږ په یو سفر کې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وو نو یو ځای کښته سو زموږ ځینې ملګري د خپلې خیمې په سمولو اخته سول ځینو د غشو ویشتو مقابله کوله او ځینې د څارویو په سمبالولو بوخت ول چې ناڅاپه د رسول الله صلی الله علیه وسلم استازي نارې کړې چې لمونځ تیار دی موږ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راټول سو هغه وفرمایل له ما وړاندې پر هر نبي واجب و چې خپل امت ته هغه ښېګڼې په ګوته کړي چې د دوی په اړه ورته معلومې وي او له هغو شرونو یې وویروي چې د دوی په اړه ورته معلوم وو او ستاسو د دې امت پیل له فتنو خوندي دی او په پای کې به یې مصیبت او نابلده کارونه پیښیږي او داسې فتنې به راسي چې ورستنۍ به لومړنۍ اسانوي بیا به داسې فتنه راسي چې مؤمن به وایي دا به مې وژني بیا به هغه لرې سي او بله فتنه به راسي نو مؤمن به وایي همدا مې د هلاکت وخت دی نو که څوک خوشوي چې له اوره خلاص او جنت ته داخل کړل سي نو په داسې وخت کې د مرګ ورته راسي چې پر الله او د آخرت پر ورځې ایمان لري له خلکو سره د داسې چلند کوي چې دی یې د هغوی لخوا ځان ته خوښوي چا چې له یو امام سره بیعت وکړ لاس یې ورکړ او د زړه میوه یې ورکړه نو تر اوسه دې د هغه اطاعت کوي که بل راغی او د هغه لومړني امام سره یې جګړه کوله نو د وروستني سر ووهئ مینا فطری شهیدان لکه ګلونه دي مینا فطری شهیدان لکه ګلونه دي کله څوک نیولی دي دا د دګمریانو کور دا د نن د سې شنبې ورځ د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د رمضان المبارک د میاشتې شپږمه نیټه چې د 2013 میلادي کال د مې د میاشتې له 22 نیټې سره سمون خوري د نن ورځې سهارنۍ خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په سر کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو د کندوز ولایت په قلعهزال کې څلور پوستې فتحه د دوو قومندانانو په ګډون اوولس تنه اربکیان مړه او ټپیان شول د بادغیس ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې پوسته فتحه پنځه تنه مزدور عسکر قتل پنځه تنه ژوبل او مهمات یې ولجه شوي د هلمند ولایت په ګرمسیر کې پوسته فتح شوې اته تنه مزدور پولیس قتل مهمات یې د مجاهدینو لاسته ورغلي د فراه ولایت په مرکز کې د یرغلګرو په مهمه ځاله هوایي اډه توغندیز برید دښمن ته درنه مرګ ژوبله اړولې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر د نظامي کمیسیون اعلامیه لکه څرنګه چې ټولو ته واضحه ده د اسلامي امارت مجاهدین د نړۍ په سطحه هغه څوک دي چې په نظامي عملیاتو کې فوق العاده احتیاط او د ولس د سر او مال ساتنه خپله مهمه وظیفه بولي. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د مجاهدینو احتیاط او دقت د دې لامل شوی دی چې په جهادي بریدونو کې د ملکي تلفاتو کچه په بې ساري ډول راټیټه شي. خو یوازنۍ سیمه چې لا هم پکښې کله ناکله ملکي تلفات پېښېږي هغه د کابل ښار دی. دا ښار چې د اشغالګرو تر ټولو مهم مراکز او استخباراتي او پوځي ادارې پکښې شتون لري او اولس وژونکو سپېشل فورس، ملي امنیت او د دښمن د نورو پوځي ادارو بې رحمه کارکوونکو اکثرو په کابل ښار کې په داسې ځایونو کې خپل دفترونه او مراکز جوړ کړي چې له اولس څخه د سپر په توګه کار اخلي. له همدې امله کله چې په دې مراکزو د مجاهدینو له خوا بریدونه کیږي نو ولسي خلکو ته هم پکښې زیان اوړي او د ولسي خلکو وژل قطعا زموږ په جهادي تګلاره کې ځای نه لري نو د دې لپاره چې د ولسي تلفاتو کچه صفر ته راټیټه شي او زموږ بریدونه یوازې دښمن ته تلفات واړوي د کابل له ښاریانو مو غوښتنه دا ده چې د دښمن له پوځي استخباراتي او نورو حساسو ادارو څخه ځان لرې وساتي مجاهدین پلان لري چې د الخندق عملیاتو په لړ کې د دښمن په دغو مراکزو بریدونه ترسره کړي او موږ نه غواړو چې زموږ په بریدونو کې دي حتی یو تن بې ګناه انسان ته هم زیان ورسیږي هیله ده چې زموږ عام هیوادوال به په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړي او د دښمن د حساسو ادارو په شاوخوا کې د ګشت و ګام تګ راتګ او پاتې کېدلو څخه به ځان وساتي د اسلامي امارت د نظامي چارو کمیسیون د خبرونو تفصیل د الخندق عملیاتو په ګړندي جریان کې تېره شپه یوه بجه د کندوز ولایت قلعهزال ولسوالۍ اړوند د پایو سیمه کې د شریرو اربکیانو په څلورو پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو کارنده او ځپونکي بریدونه ترسره کړل د ترلاسه شوي معلومات له مخې د بریدونو په پایله کې څلور واړه پوستې په ټولیزه توګه فتح شوې دغه راز د وحشي قومندان عبدالرحیم په ګډون یولس تنه اربکیان ووژل شول او د قومندان عبدالرشید په شمول شپږ تنه نور ټپیان شول. په پوستو کې له دښمن څخه ډېر اندازه سپکه او درنه وسله او مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل. په نښتو کې د لوی څښتن په فضل سره مجاهدینو ته هیڅ نوع زیان نه دی رسېدلی. د دایکندي ولایت د اجرستان ولسوالۍ مرکز او امنیه قومندانۍ فتح شوي دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې هلته د دښمن ګڼې پوستې او قرارګاوې نیول شوې وې او مزدور دښمن ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې وه له یادې ولسوالۍ نه وروستي ترلاسه شوي معلوماتو کې راغلي چې د وړمې شپې په عملیاتو کې د دښمن ولسوال قومندان او ځینې نور مسولین تښتېدلي خو د دولس تنو عسکرو یې د اسلامي امارت له وروستي پیغام څخه په استفاده خپلې وسلې په ځمکه ایښي مجاهدینو ته تسلیم شوي او ژوندي ژغورل شوی دی همداراز د مجاهدینو په تصفیوي عملیاتو کې درې دېرش تنه مزدور عسکر قتل شوي یوویشت تنه یې ژوندي نیول شوي دوې دهشکې یو هپتادو پنج یو هوان دیارلس موټر سایکلونه درې موټر دوه سوه او اته پنځوس د راکټ مرمۍ، یو سل او اته دېرش صندوقه د ثقیل مرمۍ، درې غټ صندوقه د نارنجک مرمۍ، شپږ صندوقه د کارمولي ټوپکونو مرمۍ، پنځه څلوېښت د ایس پي جي ناین توپ مرمۍ، اته عدده د هپتا دو پنج مرمۍ، درې تراکتوره، مختلف النوع مرمۍ او نور مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي. اوس هم د یادې ولسوالۍ په مربوطاتو کې مجاهدین په تصفیوي عملیاتو بوخت دي چې په اړه نور جزئیات به یې وروسته پر لیکه شي په دې ټوله جګړه کې یو تن مجاهد د شهادت لوړ مقام ته رسېدلی تقبله الله تعالی د بادغیس ولایت د غورماچو ولسوالۍ لوی قرارګاه ته څیرمه د مزدور دښمن په امنیتي پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو چاپه ووهله. د چاپې په مهال دښمن سره نښته ترسره شوه. نښته چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، کابود وساته یې دوام وکړ. د برید په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت پنځه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل، پنځه تنه نور ژوبل شوي چې د دریو تنو وژل شویو جسدونه یې په پوسته کې پاتې شوي. همداراز له مزدور دښمن څخه یو راکټ، یو ثقیل، یو کارملی ټوپک، یوه مخبره او ګڼ شمېر مرمۍ او نور مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي. مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د یاد ولایت د جوند ولسوالۍ اړوند د خیرګوشت په سیمه کې یو تن مزدور قومندان عبدالرحیم سیلاب د مجاهدینو د کمین په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل شو. د الخندق عملیاتو په لړ کې بیګا شپه یوه نیمه بجه د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د عبدالولو په سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو چاپه ووهله د چاپې په مهال له مزدور دښمن سره نښته رامنځته شوه چې له لږ مقاومت وروسته یې پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت اته تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل شول چې اوس یې هم جسدونه په پوسته کې پاتې دي او پاتې نور پولیس په تیښته سره ولاړل په پوسته کې له مزدور دښمن څخه یو ثقیل یو کلاشینکوپ او ګڼ شمېر مرمۍ او مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلل مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی د یاد ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د نثار احمد جراحي په سیمه کې بېګا شپه یوه نیمه بجه د مزدور عسکرو په پوسته مجاهدینو د لیزري وسلو په مټ برید ترسره کړ. د برید په پایله کې پنځه تنه مزدور عسکر وویشتل شول او مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د هلمند ولایت له ناوې ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي هغه وسلوال برید چې بېګا شپه د یادې ولسوالۍ اړوند د خسراباد په سیمه کې د مزدورو پولیسو د ماموریت د قومندان بسم الله په لوکسل موټر ترسره شو په پایله کې موټر تخریب او پکې نوموړی قومندان د څلور پولیسو په شمول ځای پر ځای قتل شو همداراز د دښمن څخه یو چریکي هوان او یو کلاشینکوب هم د مجاهدینو لاسته ورغلي د پدې ولایت د قیصار ولسوالۍ اړوند د چچکتوي په سیمه کې د مزدور دښمن په پوسته وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې د شپې تر څلورو بجو پورې دوام وکړ د برید په پایله کې پنځه تنه مزدور اربکیان ځای پر ځای قتل پنځه تنه ژوبل او پاتې یې په تیښته سره ولاړل له مزدور دښمن څخه په یاده جګړه کې یو راکټ یو کلاشینکوف یو بمپګن یو موټر سایکل او ګڼ نور مهمات هم نیول شوي په پیښه کې دوه تن مجاهدین زخمیان شوي دي له فراه ولایت نه په تازه را رسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون سهار وختي پنځه نیمې بجې د الخندق عملیاتو په لړ کې د فراه ولایت مرکز هوایي اډه باندې چې په سیمه کې د یرغلګرو تر ټولو مهمه ځاله ده د اسلامي امارت مجاهدینو توغندیز برید ترسره کړ درې توغندي په اډه کې دننه د یرغلګرو پر ورودي دروازه او نظام قراول باندې لګېدلي چې له امله یرغلګرو ته دروند زیان اوښتی اوس مهال سیمه د دښمن له لوري تر کلکې محاصرې لاندې ده او هیڅوک د پیښې ځای ته نږدې نه پرېږدي د مړو او ژوب لېږدولو لپاره هوایي اډې ته الوتکې را رسېدلې دي د یاد ولایت له بالابلوک ولسوالۍ نه په تازه را رسېدلي خبر کې ویل شوي چې بېګا شپه لس نیمې بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د پیو په سیمه کې ګڼ شمېر یرغلګر او مزدور کمانډوي عسکر د چورلکو په مټ د چاپې په موخه راښکته شول خبر زیاتوي تر چاپې وړاندې د دښمن الوتکو په سیمه کې سخته بمباري کړې د الخندق عملیاتو په لړ کې پرون غرمه دولس بجې د سنګ حمام په کوڅه کې د مزدور دښمن د استخباراتي شبکې مهم جاسوس او د شورابک ولسوالۍ د سیمه ییزې شورا مشر محمد داود د مجاهدینو په چریکي برید کې ځای پر ځای قتل شو له برید وروسته مجاهدین په بریالیتوب سره تر خپلو مرکزونو پورې راورسېدل د یادونې وړ ده چې د محمد داود د کورنۍ ډیر غړي د ګوډاګي ادارې او د ملا صاحب په سرا کې د میشتو امریکایي یرغلګرو جاسوسان دي چې د مجاهدینو په تور لیست کې داخل دي له غزني ولایت نه په را رسېدلي خبر کې ویل شوي چې د یاد ولایت مرکز او شلګر ولسوالیو په مربوطاتو کې پکتیکا ولایت ته غځېدلې لویه لاره پرون اوولسمه ورځ هم د دښمن د هر ډول تحرکاتو په مخ بنده او د مجاهدینو په کنټرول کې ده. خبر زیاتوي چې پرون مازیګر شپږ بجې د شلګر ولسوالۍ اړوند خاني کلا او بدوانو سیمه کې د دښمن هغه قوه چې د یادې لارې د خلاصولو په هدف راغلي د مجاهدینو له لوري کارنده بریدونه ترسره شول د ترلاسه شوي معلومات له مخې د نښتو په لړ کې د دښمن یو ټانګ او یوه را د غټ نظامي موټر پر ټولیزه توګه ویجاړ شول. دغه راز عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته، خو دقیق شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. جګړه وروسته د یادې قوې په شاتګ سره پای ته ورسېده او وروستی خبر دا چې د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ اړوند کندې سیمه کې د شریر اربکیانو د پوستې په قومندان ایمل د مجاهدینو له لوري د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه وشوه. د معلومات له مخې په دغه چاودنه کې نوموړی ځای پر ځای ووژل شو او یو تن ساتونکی چې مسلم نومېده سخت ژوبل دی قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام د الخندق عملیاتو له پیل سره مجاهدینو په خورا لوړه روحیه او نویو تکتیکونو سره پر دشمن کارنده ګزارونه شروع کړل د هیواد په مختلفو برخو کې دشمن سخت وټکول شو وسایل او وسایط یې مجاهدینو غنیمت کړل او پر پراخو سیمو د مجاهدینو ولکه ټینګه شوه د قلعهزال، کوهستان، بلچراغ او تلاو برفک ولسوالۍ په مکمله توګه ونیول شوې. دښمن یې د بیا نیولو ډېرې هڅې وکړې، خو نه یوازې دا چې یادې شوې ولسوالۍ یې بېرته نه دي نیولې، بلکې د لا ډېرو تلفاتو سره هم مخ شوی او په زبون حالت کې تښتېدلی دی. له تېرو دوو اونیو راهیسې مجاهدینو د غزني پکتیکا لاره د دښمن پر مخ تړلې ده، دښمن د دې لارې د خلاصولو په موخه ډېرې غورځې پرځې وکړې مجاهدینو مقاومت ورسره وکړ د دښمن پلانونه یې شنډ کړل او لا هم د دې لارې کنټرول د مجاهدینو سره دی اتلو مجاهدینو د فراه پر ښار له څو طرفونو حمله وکړه د ښار زیاته برخه یې ونیوله محبس یې مات کړ د استخباراتو ریاست یې ونیو په لسګونو زغروال ګاډي موټر شوبلې او تر حساب ډیر مهمات او وسلې غنیمت او خوندي ځایونو ته انتقال کړې تر پنځوسو زیات د امریکایي ګټو ساتونکي د کابل رژیم وسله وال یې ووژل او دښمن ته یې ثابته کړه چې هر څومره ډیر هم له زر او زور څخه استفاده وکړي بیا به هم د مجاهدینو پر وړاندې پر ګونډو کیږي په اوروزګان ولایت کې هم د دښمن څخه زیاتې سیمې نیول شوې د سیمو له فتح کېدو سره د مجاهدینو لاس ته ډیر مهمات او وسایل ورغلي د مجاهدینو تعقیب روان دی هڅه کوي چې دښمن سرکوب کړي او مظلوم ولس یې له شرارت او فساد څخه خلاص کړي وروستیو بریدونو ثابته کړه چې د جګړې ابتکار له مجاهدینو سره دی دښمن که هر څومره زر و زور وکاروي وحشت تکرار کړي خو سوبه به ترلاسه نه کړي ځکه یو دا چې د اسلامي امارت مشرتابه د اوسنیو یرغلګرو پر ضد د روانې اوولس کلنې جګړې سربیره د شوروي ضد جهاد له وخته جهادي سابقه او تجربه لري تر هر چا په دې ښه پوهیږي چې څنګه اشغالګرې لښکرې او ګوډاګیان یې راګیر کړي او ویې ځپي دوهم دا چې دښمن د اسلامي امارت په مشري له ولسي مقاومت سره په جګړه بوخت دی. تاریخ ګواه دی چې د ولسي پاڅون په مقابل کې خورا لوی او پیاوړي ځواکونه پر ګونډو شوي او برم یې د تاریخ یو برخه ګرځېدلې ده. دریم دا چې مجاهدین د الله تعالی د رضا او د خپلې اشغال شوې خاورې د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. موخې یې سپېڅلې دي، مورال یې اوچت دی، نو بری او ابتکار به هم له دوی سره وي. د الخندق عملیاتو له پیل سره د هېواد په بېلابېلو برخو کې دښمن پر ګونډو شوی، ډېرې زیاتې سیمې ترې نیول شوې، مجاهدینو ډېر زیات غنیمتونه ترلاسه کړي، په تېره یوه اونۍ کې یوازې په بادغیس ولایت کې د پنځلسو تنو قومندانانو په مشري پنځه سوه تنه وسلوال د روژه مات په وخت ډېر داسې کارونه، اعمال او اذکار دي چې موږ ترې غافل یو او له لویو ثوابونو څخه بې برخې شوي یو، نو د روژې د ماتولو په وخت کې باید روژتي څه وکړي؟ متاسفانه موږ خلک د روژې د ماتولو په وخت کې ټول پام د خوراک په لور اړوو او په دغه مبارک وخت کې ډېره لویه موقع له لاسه ورکوو چې داسې باید ونه کړو، ځکه معلومه نه ده چې بیا به زموږ په ژوند کې دا مبارکه میاشت راشي او که نه، نو د روژه نو د روژې د ماتولو په وخت کې که دغه کارونه وکړو چې وروسته به ذکر شي نو ان شاء الله په دې مبارکه میاشت کې به مو د خیر په کارو کې ونډه د پام وړ وي. په حدیث شریف کې راغلي دي، د روژاتي لپاره دوه خوشحالۍ دي، یوه د روژه مات په وخت کې او بله د خپل رب سره د ملاقات په وخت کې. د روژې د ماتولو د وخت خوشحالي خو مو په برخه کېږي، د هغې بلې خوشحالۍ لپاره باید داسې هڅه وکړو چې داسې روژه ونیسو چې د هغې بلې خوشحالۍ هم مستحق شو. دوهم، د روژې د ماتولو په وخت کې دعا نه ردېږي، یعنې هرومرو قبلېږي، نو په دې وخت کې ډېرې دعاګانې کول په کار دي، خو له بده مرغه چې موږ اکثره خلک په دې وخت کې هم له خبرو نه وزګارېږو او بیا که وزګار شو نو یوازې مو توجه د خوراک په لور وي، په انتظار یو په دې وخت کې هم راته دعا کول ګران معلومیږي په حدیث شریف کې راغلي دي د دریو کسانو دعا نه ردیږي یو د روژاتي دعا د روژې د ماتولو په وخت کې د عادل باچا دعا او د مظلوم دعا چې هغه الله پاک تر وریځو پورته کوي د اسمان دروازې ورته خلاصوي او الله پاک فرمایي زما د پخپل عزت قسم وي چې زه به هرومرو ستا مرسته کوم که څه هم د مصلحت له کبله وروسته شي، نو دغه وختونه نه دي ضایع کول پکار او په دعاګانو کې پوره برخه اخیستل پکار دي. یوه خبره چې یادول یې پایده منه راته ښکاري، هغه دا چې په دعا کې لاسونه پورته کول د دعا له آدابو څخه دي، که څوک لاس پورته نه کړي، نو هم دعا کېږي. د روژې د ماتولو په وخت کې ځینې کسان له دې امله دعا نه کوي چې فکر کوي چې خلک به راته ریاکار ووايي نو له دې تهمت څخه د ځان ژغورنې له امله دعاوې نه شي کولی چې دا د تعصب ځای دی، نو د دې لپاره اسان علاج دا دی چې د لاس له پورته کولو پرته دې دعاوې وغواړي. درېیم، د روژې د ماتولو په وخت کې هغه دعاګانې لوستل کومې به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لوستلې، له هغو دعاګانو څخه دوه یې دلته ذکر کوو، الحمد لله الذي اعانني فصمت ورزقني فافطرت ترجمه، ټول د کمال صفات د هغه الله لپاره خاص دي چې زما مرسته یې وکړه نو ما روژه ونیوله او ما ته یې روزي راکړه نو رنژه مې ماته کړه. بله دعا دا ده، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالی ترجمه، تنده ولاړه، رګونه لانده شول او ان شاء الله تعالی اجر ثابت شو. بله دعا دا ده، اللهم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یا الله ستا لپاره مې روژه ونیوله او ستا په روزي مې ماته کړه. څلورم، د ډوډۍ د خوړلو ځانګړي آداب شته، لکه په راسته لاس خوراک کول، بسم الله د خوراک په پیل کې لوستل او داسې نور. د هغو آدابو په دې مبارکه میاشت کې په ځانګړې توګه مراعت کول پکار دي. پنځم، په دې وخت کې د الله پاک شکر ادا کول چې هغه موږ ته هدایت راکړی، د اسلام مبارک دین یې را په برخه کړی، د روژې او نورو عباداتو توفیق یې راکړی او د روژې د ماتولو لپاره یې روزي راکړې ده. شپږم، د روژې د ماتولو په وخت کې دا هڅه کول چې یوه روژهنیونکي ته د روژې د ماتولو لپاره څه ورکړو، ځکه دا هم یو ډیر مهم عمل دی تر دې چې د هغه د ثواب په اندازه الله پاک تا ته هم ستا د خوراک د ورکولو له کبله درکوي او دا ثواب د یوې خورما په ورکولو او یا د یوه ګیلاس اوبو په ورکولو سره هم حاصلیږي نو په دې کې پوره کوشش کول پکار دي اووم، په دې میاشت کې ډېرې صدقې کول پکار دي او باید د روژې د ماتولو په وخت کې د هغو بې وزلو او غریبانو حالت له پامه ونه غورځوو چې د خوراک لپاره په کور کې څه نه لري. د روژې د ماتولو په وخت کې د ځان او نورو مسلمانانو لپاره له الله پاک څخه د مغفرت او بخښنې دعا کول پکار دي. د اسلام د ستر لارښود جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو حالت هم باید په پام کې ونیسو چې پر هغوی به څو څو شپې د لوږې په حالت کې تیریدلې تر دې چې د لوږې له امله به یې ډبرې په نسونو پورې تړلې وې باید له ډیر خوراکه ډډه وکړو نه باید د روژې د ماتولو په وخت کې ډېر خوراک وکړو او نه هم د پېشلمي په وخت کې ځکه د روژې د نیولو یو حکمت او غرض دا دی چې مالدار خلک د وږو له حالته خبر شي، د هغوی د لوږې او د تکلیف احساس دوی ته پیدا شي. که خوراک ډېر وکړل شي چې په روژه کې وږی نه شي نو بیا د روژې دغه ستر مقصد انسان ته په لاس نه ورځي. د روژې په ماتولو کې بیړه کول، په حدیث شریف کې راغلي دي، زما امت به تر هغه پر خير باندي وي تر څو چي دوی پيشلمۍ ځنډوي او روژه مات په تلوار سره کوي يعني دا تقوا او پرهيزګاري نه ده چي څوک روژه په اول وخت کي نه ماتوي بلکي دا ګناه او بدعت دی روژه بايد په خورما باندي ماته کړل سي ځکه دا سنت طريقه ده او په دي کي روغتيايي لويي ګټي هم شته که خورما نه وه نو بيا دي په اوبو سره ماته کړل سي لکه څنګه چي په حديث شريف کي راغلي دي د روژې د ماتولو لپاره د حلالې روزۍ هڅه کول، د روژې د ماتولو په وخت کې باید خپل هغه مؤمنان او مجاهدین وروڼه هم له یاده ونه باسو چې د ډول ډول کړاوونو سره لاس او ګریوان دي، په ځانګړي توګه زموږ په جګړه ځپلي هیواد افغانستان کې، هغوی ته باید دعاوې وکړو او څه ډول مرسته مو چې ورسره په وس پوره وي هغه باید ترې ونه سپموو. الله تعالی دې موږ ته پر دغو خبرو او نبوي لارښوونو د عمل توفیق رانصیب کړي. محترمو اوریدونکو یوه ډیره مهمه مسله چې موږ اکثر خلک ترې غافل یو هغه د هغو میرمنو او زموږ او ستاسو د خویندو او د کور د نورو ښځینهو په ارتباط ده په روژه مبارکه کې په یو شمیر کورنیو کې ښځې د زیاتو کارونو او خدمت له امله ډیرې ستړې وي د روژه مات او پیشلمي د خوراک د تیارولو او د خپلو بچو د خدمت له امله په روژه کې له نور عبادت لکه نوافل او تلاوت کولو څخه محرومې وي. د زیاتو بوختیاو له امله د نفلو ادا او د تلاوت کولو ته وخت نشي پیدا کولی. د تاسف ځای دا دی چې د کورونو میرمنې له دومره ستړیا سره سره بیا هم د غوسې مورد ګرځي. که د روژه مات یا پیشلمي انتظام لږ وځنډیږي او یا خواړه لږ بې ترتیبه وي، د کور نارینه چې هر څه ورته په تیار راځي، په دې معمولي ځنډ خپلو مېرمنو ته سخت په غوسه کېږي او ډېر نامناسب الفاظ ورته استعمالوي. داسې کول نه دي په کار. دا عادت یو ډېر نازیبا عمل دی او د مېرمنو په حق کې ظلم دی. باید ووایو هغه میرمنې چې په روژه مبارکه کې د خپل کور خدمت کوي، ځان ستړی کوي، د هر نیک عمل او هر عمل په بدل کې الله تعالی د اویاوو نیکو عملونو ثواب ورکوي، د پخلي په کولو، د چایه په تیارولو چې یې هر څو دقیقې وتلې وي د هرې دقیقې په مقابل کې الله تعالی تر اویاوو زیات د نیکو عملونو اجر ورکوي. له هغه دېګه چې ښځې پوخ کړی وي، هر څومره خلک چې ترې ډوډۍ وخوري، د هغو ټولو کسانو د روژې ثواب الله تعالی دې ښځې ته هم ورکوي. درنو او معززو اورېدونکو! الله تعالی دې موږ ته توفیق را نصیب کړي چې په روژه مبارکه کې د کور له ټولو غړو سره په ځانګړې توګه له ښځو سره نېک چلند وکړو او د هغوی د خدمت قدرداني وکړو.